هودا مگر هغه څوک چې يهودي وي او نصارا او یا نصرانی وي الا من کان هودن او نصارا د دې کې دا او د پاره د تفصیل او دا قالو د دوانو ډلو سره یو ځای دی دوانو سره مراد دی نو اصل تقدیر د عبارت دا سری وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا یهودیان وای چې جنت ته بنځي مگر هغه څوک چې یهودی وي وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كانت الا من كان نصارى جنت ته بنځي مگر هغه څوک چې نصرانی هر یو ځان ته ځان تر جنت داوا کوله يهوديان به وي جنتيان مونږ یو ذکر دی خپل مینځ کې هم ډیر لوی اختلافات دي ورستو الله تعالی ذکر کوي د یو بل تکفیر به کاو نه يهوديانو په جنت کې نصرانه نصرانيان هم نه پرې خودل او نصارا به ویل چې مونږه د جنت مستحق یو يهوديان به پرې کې نه د یو بل تکفیر وکاو تفسیر مظهری کې لیکل دي وقالو او دغه یهودیان وای لیدخل الجنت هیڅ چره به داخل نشي جنت ته الا من کان هودا مگر څوک چې یهودی وي ولا دین الا دین الیهودیتی نظام او قانون او دین صرف د یهودیت دی نور دینونه هغه باطل دي یهودیانو به دا خبره کول نن سبا هم هغه د الله تعالی نظام او د الله تعالی دین نه مني بلکې هغه خپل دین ته دین وای او په هغې باندې ټینګ دی او نصارا او نصرانیان وای چې هیڅ چرې به داخل نشي جنت ته مګر نصارا ولا دین الا دین النصارا دین او قانون او نظام د بل چا نه دی مګر هغه دی چې کم نصاراوی جات کړی دی هم دغه وجه رکنه نن سبا په عالمی دنیا باندې د یهودو د نصاراو دین چلی پرنګې دین د یهودیانو دین د هغې قانون او د هغې نظام په هغې باندې په خلکو باندې چلی هغه خو خپله د هغه خپل نظام د هغې معتقد دی او د هغې په باره کې عقیده ساتي چې دا صحیح دی دا مونږ چې څه وایو دا صحیح دی هغه خو لا پرېږده هغه هسې یهود او نصارا دي کافران دي د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام مخالف دي دشمنان دي خو دا څوک چې ځان ته مسلمانان وای نو هغو هم د یهودیت او د نصرانیت دین قبول کړی دی د هغې قانون او د هغې نظام یې منل دی دموکراسي جمهوریت پارلماني نظام طاغوتي نظام جمهوری نظام بس هغه مني تلک امانیهم دا اردوګانې بې دلیله خبرې دي د قول هاتو برهانکم ته وتوایه پیغمبره راوړه یقیني دلیل خپل لپاره د اثبات د دعوې ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني یئ تلک امانیهم امانی مفسرینو لیکلي دي دلته کې د امانی نه مراد څه دی تلک امانیهم امانی جمع د امنیتون ده د انسان د نفس د خواهشاتو خبرې چې دلیل شرعي په هغې باندې موجود نه وي دې وجې نه تاسو ته ما معنا وکړله تلک امانیهم دغه ارزوګانې او بې دلیله خبرې د دې تفسیر مظهري معنا کړې ده تلک شهواتهم الباطله دا د دې واغه باطل خواهشات دي دا یې خواهشات دي ستا دا زړه دا غواړي چې په دنیا کې وځه هر قسم کفر کوم بېدیني به کوم او بیا مې زه جنت دی قیامت کې و جنت ته ځم الله تعالی وایي دا ستا باطل خواهشات دي هسې دې په زړه کې یو بېدلیله خبره راغلې ده او په هغې باندې عمل کې په هغې باندې رواني تی قل هاتو برهانکم تو پیغمبره هاتو برهانک راوړ یقیني دلیل خپل او امانی یو هم دا پښتو کې عام خلک وي دا اسی خیالونه دي ستا دا درو خبرې دي تاسو قلو تو پیغمبره هاتو برهانکم راوړه یقیني دلیل خپل برهان هغه دلیل ته وای چې په هغې باندې اثبات د مدعا وشي او د پاره د صدق د دعوی خپلې داسې یو دلیل لاوړی چې هغه یقیني وي او په هغې باندې ستاسو د دعوه ثابت شي ستاسو اعمال ستاسو عقیده ستاسو نظام دا ټول د الله تعالی د نظام نه خلاف دی ایمان هم صحیح نشته ری عقیده هم نشته ری عمل هم برابر نه دی نظام او قانون هم برابر نه دی او بیا د جنت دعوی کوي نو ستاسو سره یقیني دلیل نشته ری چې دا پیخ د خپل دعوا پی ثابت کړي ځکه عمل هم یو شان ذکر عقیده هم بل شان ذکر او دعوی د جنت کوي قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی نو ځکه دا ښکاره خبره ده چې مدعا بغیر د دلیل نه نه ثابتي دلیل په وایه تاسو بلا مخکې لفظ د بلا بیان شوی پرونی درس کې هم د هغې وضاحت مونږ کړی او دې آیات کې الله تعالی رد کوي په قول د یهودیانو د نصاراو باندې او دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي سبب د جنت ذکر کوي جنت ته به څوک ځي اوس راشئ په دې قانون باندې ځان برابر کوي په دې تله باندې ځان برابر کوي ځان وتلی که دا ده پکې و نو هله به جنت ته ځئ بلا راځي د پاره د رد ما قبل او د پاره د اثبات د ما بعد نو دې کې معنی دا شوله بلا تفسیر مظهری وای لیس ما لیس کما قالو دا سینه دا لکه سرنګي چې د يهوديانو ګمان دی چې مونږ به جنت ته ځو او دا سینه دا لکه سرنګي چې د نصاراو ګمان دی چې مونږ به جنت ته ځو بلا بلکې دا ورستنۍ خبره ده بلا من اسلم وجهه لله سید قطب په ظلال القرآن کې لیکلی دی وای انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعنوان جنت ته ته بدی باندې نشي تللی چې ځان ته نوم خایسته کړي او ځان ته یو دیندار سړی وي او ځان له پوسټر چاپ کې چې مونږ نیکان یو او مونږ ښه خلک یو په ځان باندې دغه لیبل ولګی ته نه دا د لیبلو او دا د عنواناتو او دا د نمونو شی نه دی بلا داسې نه ده لکه څرنګه چې د دیو ګمان دی بلکې من اسلم وجهه لله چا چې تابع که خپل ځان د الله تعالی ته من اسلم وجهه لله اسلمه دا د استسلام نه دی په معنا د تابعدارۍ سره او د اخلاص معنا په دې کې هم موجود ده ذکر د وجه وجه مخ ته وایي مراد ترې ټول بدن دی خو لیکن مخ ذکر شوی دی د زیات شرافت او د احترام د وجې نه خلکو یې لکه ماته یې مخ را وګرځوئ نو مخ معنا دا نه چې صرف دا مخی بلکې ټول بدن کې مرادي بلا من اسلم بلکې چا چې ځان تابع کا په اخلاص سره لله د الله تعالی لپاره د الله تعالی د دین تابعداري وکړه استسلام ځان منقاد کا او ځان کې اخلاص پیدا کا او هو محسن او دا خیسته عمل کون کیو محسن تابعدار د حقو محسن تابعدار د سنت طریقې محسن من اسلم وجهه لله مفسرین لیکل دي یعنی توحید قبول کړي دي عقیدتا او عملا عمل برابر دي او عقیده هم برابر ده ابن کثیر رحمت الله علیه دی آیات په شرح کې لیکلي دي د عمل له قبلېدو لپاره دوه شرطونه دي او دی آیات نه معلومیږي یو دا چې عمل کې خو خالص ته الله تعالی د رضا لپاره یو کې د الله تعالی سره کې څوک شریک ونه مني او دویم چې عمل د شریعت مطابق وي نو که عمل کې اخلاص وو خو لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق نه دی نه دی قبول عمل دې د طریقې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مطابق دی اخلاص پکې نشته مشرک بی دینه الله تعالی دې دغه اعمال نه قبلوي بلا من اسلم وجهه لله دا سینه د لکه سرنګي چې يهودو د نصاراو ګمان دی بلکې چا چې تابع کو خپل ځان دا الله تعالی د پاره او هو محسن او دا خیسته عمل کوونکی و سید قطب په جلال القرآن کې وایي هذا دلیل هذا دلیل الظاهر علی هذا الاستسلام معنی دا شوله یو سړی دا دعوه کوي چې زه د الله تعالی تابعدار یم دعوی کوي زه به جنت ته ځم نو اوس په هغې باندې یو دلیل پکار دی هغه دلیل سره یې وهو محسنون چې نبی علیه صلات وسلام تابعدار دی په له اجره عند ربی نو در لپاره به ثواب د عمل د دوی پنیز د رب د باندې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه به یره په دې باندې په راتلونکې زمانه کې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن کیږي په په تیر شوي پسې به دیو غمجن نه یو فرق دغه دی دویم ولا خوف علیهم نه به یره په دیو باندې د عذاب د الله تعالی نه ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن کیږي چې مونږ ته الله تعالی پوره ثواب رانه کی په عدم ثواب الیهم مفسرینو دغه معنا کړی نو دا کنایه شوله د سنه د دخول اولینه د چا چې عقیده هم برابرې او په عمل کې اخلاص موجود یو د نبی علیه صلوات والسلام د طریقو مطابق خپل زندگی تیر کی نو بس دغه جنتی دی په دخول اولی سره و جنت ته ځي جنت ته په دی باندې ځي جنت ته بدې نشي تل چې څوک ځان ته لوی لوی نمونه کیری د نیکانو نمونه مونږ داسې یو داسې یو داسې یو او بیا پای کې عمل نه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقال آه وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي زجر څلورم زجر يهود او نصارا او په دې کې اشاره ده چې دغه يهود او نصارا په خپل منځ کې هم ډیر زیات اختلاف دی قران کریم کې الله تعالی وایي کنه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى کترې کافرانو ته ګوري چې دا ټول یو ځای دي متحد او متفق دي لیکن الله تعالی یې زړونه د یو بل نه جدا جدا دي نو لنډه حاصل دا دی د ټولې دنیا کافران د یو بل سره اختلاف لري خو لیکن د مسلمانانو په خلاف باندې یو دي او مسلمان مسلمان په خپل منځ کې وران دی د کافرانو سره مرګره دي مسلمانان چې ټول دنیا مسلمانان متحد او متفق شول الله تعالی به د ټول کافران تباہ او برباد کی او د دیو په لاس باندې به کوترک نو لنډه دا شوله چې یهود به نصارا نه منل او نصارا به یهودیان نه منل په خپل کورنۍ کې ډیر زیات اختلاف دی د یو بل تکفیر کیا او حال دار الان کې په تورات کې د انجیل تصدیق موجودو او په انجیل کې د تورات تصدیق موجودو خ علماو خد الله تعالی په کتاب باندې پویدل خو لیکن بیا هم په خپل منځ کې ډیر جتلو اختلاف او د یو بل تکبیر وکاو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی په اقتضاء الصراط المستقیم کې او د دې مثال په دې امت کې هغه مسلمانان دي چې عقیده د ټولو یو ده په اصول د ایمان کې په اصول د عقیده کې بالکل متفق دي او د فروعي اختلاف د وجې نه د یو بل تکفیر کوي د یو بل سره تعصب کوي د یو بل سره زد او عناد کوي نن سبا دغه سشته دی کنه د علماو د یو بل شخون بدی شي یو بل بدی شي یو بل سره تعصب کوي زد او عناد کوي معمولی معمولی مسلو باندې یو رپول یدین کوي بل نه کوي یو امین بالجهر وي بل نه وي مسدیو د یو بل سره ورانه الکه دا دی په دې کې د اختلاف څه دي په دې کې د تعصب او د زن او د عناد څه خبره ده بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا مرض د یهودیانو د نصاراو دی چې په دې امت کې مراغله دی دا د یهودو د نصاراو صفت دی هم دغه علما کرام د الله د کتاب درس کوي بیا بل طرف ته دغه خبرې دي دغه اختلاف کوي وقالت اليهود و يهوديان ليست النصارى على شيء ندي نصارى په هیڅ دین باندې دا د مبالغې لپاره علا شی نیول دی د شی نه مراد دین دی بالکل پکې دین نشته یو بل باندې داسې پتوې لګی وقالت النصارى ليست اليهود على شيء او وای نصارا نه دی يهوديان په هیڅ دین باندې په خپل منځ کې ډیر سخت اختلاف دی قران کریم کې الله تعالی وای باسهم بینهم شدید په خپل منځ کې ډیر سخت قران دی خو لیکن که ظاهری وګوري نو مسلمان ته بیا ټول یو شوی دي د دین اسلام د ختمولو لپاره د مسلمانانو د گمراه کولو لپاره ټول یو دي خپل منځ کې اختلاف شته وهم یتلون الكتاب او دل ولی کتاب د الله تعالی یعنی نسوارا او انجیل لوسته او یهودیانو تورات لوسته او په دې تورات او په انجیل کې د یو بل تصدیق شته خو دیو د یو بل خلاف دي کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغه سی ویلی او هغه کسانو چې نه پویدل په شان د وینا د دیو باندې قال الذين لا يعلمون مثل قولهم مراد درې نه سوک دی د دین مراد ټول جاهلان امیان کافران تی مراد دی چاغي د حق تکذیب کړل په هر زمانه کې په هر زمانه کې نو بده کې اشاره شول دیتا چې څوک د حق تابعداري نه کوي سره د علم نه او په شان د بی علم باندې کار کوي ښه پوهیږي نو دا د مخکینو ټولو خلکو په شان د کړي چې هغې د حق تکذیب کړی دی په هر زمانه کې کذالک دغسی قال الذين ویلی وها کسانو لا يعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم په شان د وینا دی باندې الله يحكم بينهم نو الله تعالی فیصلو کې فمین دریو کې دی ته وای عملی فیصله الله تعالی به حق پرست جنت ته داخل کی باطل پرست به جهنم ته الله تعالی ولیږي منکرین او دغه سی باطل پرس خلق یوم القیامه تر قیامت پر ورځ باندې یوم القیامه دا نو متردی و جنوي چې ټول خلق په کې د قبرون را بهر شي الله تعالی ته به ودرېږي یوم یقوم الناس لرب العالمین ټول خلق په الله تعالی ته ودرېږي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای حتی یقوم احدهم پی رشه الى انصاف اذنیه الله تعالی ته به ودرېږي د دا دا د د اخرت د ورځې په نومونو کې یو نوم یوم القیامه دی قیامه ته وایي قیامه د قیام نه ماخوذ دی ودرېدل الله ته په کې ودرېږي او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي په مختلفو حالاتو کې وایي انسان الله تعالی ته ودرېږي حدیث کې راځي بعض خلک به تر د د د پړکو پورې په خلوق کې ډوبي او بعضې به تر د زنګنونو پورې او بعضې به تر د نامه پورې او بعضې به تر د مرۍ پورې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی یوم یقوم الناس لرب العالمین حتی یقوم احدهم فی رشه الی انصاف اذنیه د غوګونو پورې په خولو کې ډوبي په دغه حالت کې به الله تعالی ته ودری یوم القیامه فالله یحکم بینهم الله تعالی په فیصلو کې بینهم د دې فمیند کې یوم القیامه تر قیامت تورز باندې پیما کانو پیه یختلفون په څه کې دی په کې اختلاف کاو دی په کې اختلاف کاو نو الله تعالی بوله عملی فیصله وکړي ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي پنځم زجر هغه خلکو ته هغه یهود او نصارا هغه مرتدین او هغه بی دینه خلک چې د الله تعالی په کورونو کې خلک د عبادت نه منع کوي په جماعتونو کې دماکې کوي جماعتونه وراني په جماعتونو باندې بمبار کوي په مدرسو باندې بمبار کوي دې لپاره چې د الله تعالی د دین زده کوونکي ویریږي د الله تعالی عبادت کوونکي هغه ویریږي او هغه بیا د الله تعالی کورون ته لا نړ شي د الله تعالی عبادت ونه کړي تاسو به د مخکې وخت کې ولیدل دغه د یهودو د نصاراو دغه پلانونه دي چې په نیوزیلند کې مسلمانان په جماعت کې دننه ویشتله او لګ نه ډیر مسلمانان یې ویشتل نو الله تعالی وایي په ظالمانو کې د ټولو نه لوی ظالم دا دی چې د الله تعالی په منع کوونکو کې د ټولو نه لوی ظالم دا دی چې خلک د الله تعالی د کتاب نه منع کړي د الله تعالی د کور نه منع کړي ومن ازلمو دا استفهام انکاری دی معنی دار چې ډیر لوی ظالم د دسی انسان نه نشته دی د کم انسان و من از لمسوک دی لوی ظالم مم من دا چانه منع مساجد الله چې منع کوي خلق د کورون د الله تعالی نه چې دا الله تعالی د کورون نه دا اضافت الله تعالی ته شوی دی دې ته اضافت د شرافت وي اضافت د احترام ته الله تعالی وي د الله تعالی کور معنی دا ده چې بده کې د الله تعالی عبادت کیږي غوره قول په دې کې داره چې ټول جماعتونه دین مراد دي هر جماعت نه چې څوک منع کوي ایوز کرا په حسب مو چې یاد کړل چې پاره کې نوم د الله تعالی په طریقې توحید سره او په طریقې درس او تدریس سره مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ډیر مسائل او احکام لیکلي دي او ټول جماعتونه په اعتبار د آداب او د احتراماتو سره دا بالکل برابر دي د یو جماعت به حرمتی کول هر یو جماعت چی دا جرم عظیم دی که مسجد نبوی دی او که مسجد حرام دی که بیت المقدس دی او که نور جماعتونه دی خو لیکنه د ټولو احترام پکار دی دوی مسله دا لیکلی ده په جماعت کې ذکر اسکار کول د خلق منه کول د ذکر اسکار نه د درس و تدریس نه دا سه د مون د بندول نه دا ناجایز عمل دی حرام عمل دی بیا د لیکلی په جماعت کې شور او شغب کول خبرې کول په جماعت کې په جماعت کې خبرې کول په دې سره د نیک اعمال د انسان داسې ختمیږي لکه غوا ګډو بیزو ته چې واښه واچولی شي او هغه یې وخوري او ختم شي دغسې دا ختمیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت باندې به داسې وخت راشي چې مصیبتونه به راشي مصایب به راشي امتحانات به راشي نو په حدیث ترمیزي کې ډېر کارونه ذکر شوي دي یو په هغې کې دا دی دغه وخت د الله تعالی عذابونه په هغه وخت کې راځي ظهارت الاصوات فی المساجد چې په جماعتونو کې به خلک په زور باندې خبرې شروع کی نن سبا هم دغه ده اکثر په جماعت کې چې وګوري د خلکو د غف شپ ځای سي جماعت او بیا خصوصا د اوړي په موسم کې غرمه په وخت کې خلک لاړ شي ور ریلونه راغستی د قران کریم تپایان شپږی باندې خلک د الله تعالی کتاب دی هغه به سرون ته یې خو دی د جماعت پنکه به ځان ته چالان کړي او جمعات د محلي خلکو ته ویل کړه جمعات دی راځي وای دا د غوای دی راځي په مخه په جمعات کې ګندګي کوي نو دا غوای دی ذکر راځي چې انسان هم نزول نه راځم خدا غوای دی ذکر راځي کنه نو دې ده کې الله تعالی دغه وای دغه سي مفترش نعمت سي مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی په په جمعات کې ذکر اسکار یا تلاوت په زور باندې کول چې نور خلق په مانده باندې ولاړی او دا غي توجه خرابېږي خلل دا غي په توجه کې پیدا کیږي نو دا هم یو صورت دی رمنه کولونه دا څه کار ونه کې په جمعات کې ګندګي اچول خزل اچول او دا سه خشو خاشا کچول چې جمعات پاغي باندې ګند شي دا ټول پرې کې داخل دا سه اسباب پیدا کول باطنی اسباب جګړې جوړول چې خلک د الله تعالی د کور نه د جماعت نه منع شي ډېر خلک داسې کن په دې لار باندې به جماعت ته نه راځي یو بل سره ورانه شي نو بیا وایي چې که جماعت ته رالی زدا زمونږ جماعت دی نه به راځي ورته داسې اسباب پیدا کول دا ټول په دې کې داخل او مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی معارف القرآن کې د انسان شرافت او عزت په شپږو څیزونو کې دی درې په هزار کې یعنی انسان چې په حالت د اقامت کې وي یو تلاوت د قرآن کریم کول په دې سره دا انسان د الله تعالی په نسبت باندې معزز کیږي او دویم جماعتونه آبادول او دریم د داسې مرګرو جماعت او تنظیم برابرول چې د الله تعالی د دین په کارونو کې ستا سره مدد وکي کومک د سره وکي دا درې کارونه داسې دي چې په دې باندې الله تعالی مؤمن مسلمان ته عزت ورکوي د قرآن کریم درس و تدریس او بل جماعتونه آبادول او دریم داسې مرګري او داسې دوست چې ستا سره د الله تعالی په دین کې کومک وکړي په بېدینۍ کې نه او درې کارونه داسې دي چې په سفر کې چې کله هغه انسان وکړي الله تعالی ول عزت او احترام ورکوي اول په سفر کې تر رواني ستا مرګره دی غریب دی دغه سره کرای نشته دی هغه سره د خوراک خرج دغه سره توخه نشته دی هوټل ته ورغلی ډوډۍ دی خوړل روپۍ ته ورکه سره شته کرای با دغه کې روانې په گاډي کې دغه سره کرای نشته ری کرای ته ورکه الله تعالی بدل عزت درکې بل حسن اخلاق ښه اخلاق استعمالول نرم لهجه استعمالول خبرې کېره مرګرو سره دشمنانو سره کې هم په اخلاق کې خبرې وک او دریم د په سفر چې رسره کم مرګري رواني دا غي سره خوش طبعي کول خندا پیشانی کول دا غي سره په خندا پیشانی سره وخت راول رون تندې مرګرو ته ونیسه او مرګرو ته تندې متری و دا څه خبره ته مکو چې په غي باندې غ سفر چیرې عذاب شي یو د سفر سخت یو تکلیفي او یو ستاره خبرو تکلیف غي ترسي نو دا ډیر زیات مشکلات دي په دې باندې که ښه اخلاق دې استعمال کړل نرمه جبه دې استعمال کړله نرمه لهجه دې استعمال کړله نو الله تعالی برته عزت درکې په دنیا او په آخرت کې برته الله تعالی عزت درکې ومن ادلم څوک دی لوی ظالم ممن دا چا نه منع مساجد الله چې منع کوي خلق د کورون د الله تعالی نه ایوز کرا پی حسمو چې یاد کړل چې پغې کې نوم د الله تعالی په توحید سره په ذکر او اذکار سره په درس او تدریس سره وسعا پی خرابیا او کوشش کوي په ورانولو د جماعتونو کې د جماعتونو ورانول دوه قسمه دي یو ظاهری آبادی دغه ننول لال مسجد جامع حبسه وران شول په هغه باندې بمبار شو دا غینه علاوه نور په سونو جماعتونه وران شوی وګورئ مسلمانان ته دغه پته شته وسعاپی خرابها او دویم معنوي خرابي ده په جماعت کې شرک کول بدعات کول فسق و فجور کول په جماعت کې دنیوي خبرې کول دا ټول پکې ناجایز او حرام اعمال دي او صحاب یې خرابیا اولایک ما کان لهم دغه کسان نه د لایق د دې د پر ایت خلوها چې داخل شي جماعتونو ته الا خائفین مگر یره کون کې لهم په دنیا خزیون د دې سمانه ده د دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړی دي یو مطلب د دې داره دا جمله خبریه ده په خپل معنا سره ده او په دې کې پیشنګویی او بشارت ده وای نن خو الله تعالی داسې وخت دی چې دا کافران مشرکان دا بيدینه خلق تاسو د الله تعالی د کورونه جماعتونو نه منع کوي خو الله تعالی به داسې وخت راولي په مؤمنانو باندې الله تعالی مؤمنان له غلبه ورکي قدرت به الله تعالی ورکي دغه جماعتونه به د مسلمانانو په قبضه کې راشي نو بیا په کې د الله تعالی د توحید بیان کیږي د الله تعالی د کتاب بیان به کې کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث به کې بیانېږي او مشرکان او منافقان به دغه جماعتونو ته نشي راتللی او که چرته راځي نو ډیره په یاره باندې به راځي ځکه مغلوبه شول کنه اوس هم دغسې ده په ډېرو جماعتونو کې پاکستان کې لږ څه وخت مخکې دا خبره هم اثبات شوې ده چې کوم جماعت کې عالم بیان کوي نو هغه لیکل شوی بیان به غیته راځي د هغې نه به اخوا دې خواسته نه وای د سعودي په حکومت کې هم دغسې ده په ډېرو ملکونو کې دغسې دي الله تعالی به داسې وخت راولي چې مؤمنان مسلمانان به غالب شي الله تعالی به له قدرت ورکي دغه کافران مرتدین او بېدینه خلک د دې د جماعت سلطه د د جماعت نه مردیو سلطه واغ زور ختم شي نو بیا په مسلمانانو باندې دغه زور نشي کولی دویم قول علماو داره چې د دې آیات کې دا جمله خبریه ده په معنا د انشاء سره ده اولئک ما کان لهم ایدخلوها الا خائفین مسلمانانو باندې پکار دي چې د الله تعالی په لار کې jihad وکي پرس شوی حکم د الله تعالی د عملی کې او دغه جماعتونه د مشرکانو د قبضې نه آزاد کی او هغه ویری او پاغي باندې قبضه وکي او د الله تبارک تعالی هغه خلق هغه علما کرام چې د الله تعالی په دین باندې پویږي حق پرس علما کرام او هغه د الله تعالی د کتاب درس په آزاد طریقه باندې مسلمانانو ته وکي مسلمانانو باندې په کار دي چې دغه آزاد کی هم دغه سی وشوله نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام په په دغه کې د مکینه هغه وشړل مسلمانانو جهاد وکړ او مکه فتح شوله مسجد حرام د مسلمانانو په قبضه کې راغی د مشرکانو د قبضې نه الله تعالی آزاد ک مسلمانانو من دا لازم دی او په داسې وخت کې جهاد پر عین دی په مسلمانانو من وسعا فی خراب او کوشش کی داغي پورانولو کی اولای کدا کسان ما کان لهم ندی لایق داغي لپاره ایت خروها چې داخل شي جماعتونو ته الا خائفین مګه مگر یریدون کی لهم په دنیا خزي د دې لپاره په دنیا کې شرمندګي ده د دې لپاره په دنیا کې هلاکت ده او سپکواله ده ولهم په آخرت دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی لوی عذاب به الله تعالی دې لپاره ورکړي ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم په دې آیت کې الله تعالی تسلی ورکوي مؤمنان مسلمانانو ته ای مؤمنان مسلمانانو که تاسو مشرکان منع کی د الله تعالی د دین د بیانولو نه په جماعت کې د مشرق د الله دی د مغرب د الله تعالی دی د دنیا بل ګټ تلار شي د غره سر نه بیان وکي امیر سے محترم رحمه الله الله تبارک تعالی دې دغه درجات بلند کی او الله تبارک تعالی دې جنت الفردوس نصیب کی هغه په سواد کې بیان شروع ک په اف ام باندې په خپل جماعت او په خپل مدرسه کې کافرانو منه ک په هغه باندې بندیز ولګاو اته مې ولګاو هغه هم بن شو بن شو هغه خلک وی دا مسلمانان دي څنګه مسلمانان دي دا الله تعالی په دین باندې چې پابندي لګوله هغه خو نور څه نه وکړي په سواد کې خدای الله تعالی دین بیانو د الله تعالی قانون او د الله تعالی د نظام بیان وکاو نو کله چې هغه بن شو په هجرت باندې مجبور شو تحریک طالبان پاکستان الله تعالی وجود تراوسته الله تعالی الله تعالی ولا یو لوی قوت ورک اوس هغه حکومت چې هغه د دنیا په سطح باندې یو لوی قوت یادی الحمدلله تحریک طالبان پاکستان د بې سر و سامانۍ په حالت کې راوتیو الله تبارک تعالی دغه لوی قوت او دغه لوی طاغوتیان څومره ته ویرول په یو ځای کې څلور پنځه مجاهدین دی په نشي ورتلل ډیر لوی پلانونه او ته جوړی او په دی باندې مجبور ک چې وس د ټولی دنیا نه سوال کوي او زمونږ اقتصاد ختم دی دومره قرضې دی روان نو الحمدلله په هغه ځای کې د الله تعالی د دین आवाज د دغه شو بن شو اوس په داسې طریقه باندې ولله المشرق والمغرب هغه ځای کې د الله تعالی د دین بیان نه کیده الحمدلله په هغه وخت کې په سواد کې د اف ام आवाज په ټول سواد کې هم आवाज نه و پوره په څه علاقو کې د امیر محترم رحمه الله بیان به خلکو اوریده او الله تبارک تعالی دې دومره یو لوی قوت جوړ ک اوس زمونږ خپرونه او زمونږ نشریات د الله تعالی د کتاب درس د الله تعالی د پیغمبر د احادیثو درس د مؤمنانو مسلمانانو عقیده هغه الحمدلله په ټوله دنیا کې خپریږي نشي منع کولی اوس ولله المشرق والمغرب په یو ځای کې باندې د الله تعالی د دین په بیان باندې پابندي ولګېدله بل ځای کې د الله تعالی د دین کار شروع کړل شه په کم ځای کې وتا منې کی ولله المشرق خاص ته الله تعالی لپاره مشرق دی او المغرب او مغرب دی پاینه ما تولو نو کم طرف ته چې مخ ګرځوي تاسو په سم وجه الله نو هلته کې د مخه د الله تعالی په سم وجه الله هلته د الله مخه ده وجهه مفسرین لیکلی دی یو قول مفسرین دا دی چې وجهه دا د الله تعالی لپاره ثابت ده په اعتبار د دا د مت دا د متشابهات دا د متشابهات نه دی په اعتبار د معنا سره محکم دی معنی معلومه ده یو قسم د متشابهات دا و چې داغي معنا معلومه وي نو وجهه په عربی کې مخته وي خو لیکن مراد او مقصد د دې ښکاره نه دی د الله تعالی لپاره لفظ د وجه ثابت دی بغیر د تشبیه بغیر د تمثیل نه د مخلوق سره بغیر د تحریف او بغیر د تاویل نه یو قول دا دی او بعضی علما کرام او پسرینو په دې کې د تاویل هم کړی دی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وایي په عین ما تولون کم طرف ته چې مخ ګرځوي تاسو فسم وجه الله فسم قبلة الله نو الته کې وجه په معنا د قبله سره ده او وجه په معنا د جهت سره ده الته کې الته کې طرف د الله تعالی بعضی هم پسرین معنا کړی ده پی حارز الله الته کې در آزاد الله تعالی حسن بصری رحمت الله علیه امام مجاهد او امام قتاده رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده بعض مفسرین معنا کړی په سم وجه الله ای علمه و حکمه ال د کړي علم د الله تعالی ال د کړي حکم د الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ته مونږ کاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکې نه ویستل شو او مدینه ته هجرت وکړه نو نبی علیہ السلام ته امر وکړل شو چې بیت المقدس ته مونږ کاو شپاړس یا ولس میاشتې بیت المقدس ته مونږ وکړه او وروسته د هغې تفصیل بیا راځي سیقول سفها من الناس کی بیا ورته دا امر وکړل شي بیت الله ته تمخ یهود اعتراض وکړ په نبی علیه صلوات والسلام باندې دا څنګه پیغمبر دی کله یو طرف ته مخ کوي کله بل طرف ته مخ کوي په عین ما تولو په سم وجه الله هغه ته الله تعالی دا جواب ورک تفسیر جلالین په سم وجه الله په سم قبلته التي رضيها الته کې الله تعالی قبله ده چې الله تعالی په هغه باندې راضي دی تفسیر بحر المحیط دغه سي تفسیر المراغي او دغه سي تفسیر جلالین او نور ډیرو علما کرامو دغه معنی بیان کړی ان الله واسع الله تعالی پراخه فضل ولدی علیم پوی دی په هر څه باندې ان الله واسع الله تعالی پراخه فضل ولدی د امام قرطبی رحمت الله علیه د دې پنځه معنی بیان کړې دي ان الله واسع یو معنی دار دا متعدی دی الله تعالی پر اخیره واستون کې په خپل بندګانو باندې په احکامو د دین کې په احکامو د دین کې باندې الله تعالی پر اختیار واستله یو طرف ته مخ کې قبله طرف ته مخ کړي وسته بل طرف ته الله د نبیام قبلې یو ځکه د الله تعالی د دین کار نه کیږي بل طرف ته لړشه فسم وجه الله ان الله واسع الله تعالی پر اخر اوستون کې د خپل بندګانو کې په خپل بندګانو باندې په احکامو د دین کې دویم معنی ان الله واسع الله تعالی پراخ علم والده ان الله واسع دا الله تعالی علم پراخ دی هر څه ته دا د داسې نشي کېدلی چې په یو ځای کې د الله تعالی علم یو په بل ځای کې نه وي داسې څه شی نشته دی په دنیا او په آخرت کې چې د الله تعالی علم ته نه یې رسېدلی دریم معنی ان الله واسع الله تعالی پراخه دی په اعتبار د عطویې سره په اعتبار د رحمت سره پراخه دی عطایاګانې احسانات د الله تعالی رحمتونه د الله تعالی یا واسعون معنی فضل کوونکی دی په وسعت سره په خپل بندګانو باندې نور ډېرې معنی علما ذکر کړي دي عالم پوه دی په هر څه باندې الله تعالی پراخ علم دی پراخ علم والا دی وقالو اتخذ الله ولدا او دی دی وای نیولې دی الله تعالی نازولې په دې آیات کې الله تعالی بل زجر ذکر کوي يهود او نصارا ته او دا سي نور مشرکان ته او په دې آیات کې جواب دی د شپږمې شبهه نه حاصل دا غي دا دی قران کریم کې زې په زې باندې عبدیت د عیسی علیه السلام بیان شو دغه سي د نور انبیاء علیه السلام دا عجز چې بیان شو عبدیت چې دا عاجز بندگان د الله تعالی دي دغه سي عجز د ملائکو بیان شو چې دا عاجز دي د دې په لاس کې اختیار نشته لري پیدې نشته لري نو اعتراض وکړه يهود او نصارا دغه سي مشرکانو دا اعتراض وکړه وای تاسو د الله تعالی له پیغمبرانو ګستاخی کوي بی ادبی کوي دغه سي د ملائکو بی ادبی کوي هغه ته تاسو بندگان د الله تعالی وایي نو دې آیت کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي په طریقې د الزام سره مونږ د الله تعالی له پیغمبرانو بی ادبی نه کړی دغه سي د ملائکو بی ادبی نه کړی بلکې تاسو الله تعالی ته کنځلې کوي ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چې څوک الله تعالی ته د ولد نسبت کوي نو دا الله تعالی ته کنځلې دي څوک چې الله تعالی ته د ولد او د نائب نسبت کوي نو دا الله تعالی ته کنځلې دي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا احد اصبر على على اذن سمعه من الله تعالی د الله تعالی نه بل څوک صبرناک نشته په ازی باندې په بدر رد باندې چې الله تعالی څومره صبر کوي نو دومره بل څوک صبر نه کوي انهم یجعلون له ولدا وهو یرحمهم او هو یرزقهم الله تعالی له بیا روزي ورکي او الله تعالی ته د ولد نسبت کوي دا خلک صحیح حدیث ته بخاری د مسلم دی نو الله تعالی په هغه باندې رد کوي په پنځو طریقو سره وقالو اتخذ الله ولدا او دی وی نیولې دی الله تعالی ولدا نازولې زوی ولدی حقیقی مشرکانو د دې عقیده نه لرله ها که شرط بعضی جاهلانو کې دغه عقیده وه نو هغه بعید نه ده خو لیکنه زیاتو مفسرینو لیکلي دي مراد لري نه ولد حکمی دی د ولد حکمی معنی څه ده کله یو ولد داسي یو بچی داسي چې پاغي کې صفات او پاغي کې خوونه د پلار پیدا شي او پلار هغه ته څه اختیارات وسپاري د پلار آثار د پلار صفات په بچی کې پیدا شي او بیا د هغې کله مینه محبت په پلار باندې دومره زیات غالب شي چې هغه پلار بعضې کارونه وسپاري هغه خپل بچي ته نو دیو به عیسی علیه السلام ته عزیر علیه السلام ته یا ملائکو ته وای په دې کې صفات د الله تعالی ښکاره شوي دي او الله تعالی خپل بعضې اختیارات دیو ته سپارلي دي مشرکانو به دا عقیده ساتله یهودو او نصاراو د بعضې کې دغه عقیده وه او دیو به قیاس کاوه په څه باندې د دنیا په بادشاهانو باندې وای په دنیا کې قانون داره چې بادشاه ته څوک رسیږي نو د هغې لپاره وسیلې کتل پکاري دغه سی وای د دنیا بادشاهان چې وي نو هغه خپل اختیارات او خپل تصرفات نور خلکو ته سپاري او بیا غ ضرورتونه پوره کوي نو دغه سی الله تعالی خپل بعض اختیارات د عیسی علیه السلام ته عزیر علیه السلام ته او دغه سی ملائکه ته سپارلي دي الله تعالی پاغي باندې رد کوي وقالو اتخذ الله ولدا او وی دی چې نیولې دی الله تعالی ولد نازولې سبحانه الله تعالی په رد کوي په هغې باندې په دریو طریقو سره اول سبحانه پاک دی الله تعالی د ولد نه پاک دی الله تعالی د عجز نه پاک دی الله تعالی د شریک نه بل له ما فی السماوات والارض دا دویم رد بلکې خاص د الله تعالی په اختیار کړي هغه څه چې په اسمانونو کې دي په ځمکه کې دي ملائک د الله تعالی دي د الله تعالی پیغمبران دي نور بندگان دي دا ټول الله تعالی دا د الله تعالی په اختیار کې دي دا د الله تعالی د اختیار او د بادشاهۍ نه لاندې دي دریم رد په هغې باندې کل له قانتون دا ټول تابعداري کوونکي دي د الله تعالی دا ټول تابعداري کوونکي دي د الله تعالی قانتون قنوت دا ټول د الله تعالی تابعدار دي او بیا انقیاد او تابعداري په دوه قسمه لري یو شرعي ده قنوت د صالحینو قنوت د ملائکو قنوت د انبیاء علیه السلام چې هغه الله تعالی ته تابعدار دي او دویم دی قنوت قدری تکوینی کله چا په اختیار طوعا او کرهن بلکې د الله تعالی د امنی د الله تعالی بادشاهی په چلیږي خامخه نو الله تعالی پر ردو کبه دوه طریقو باندې امام قرطبی رحمت الله علیه او تفسیر ابن کثیر د دې ډېری معنی لیکلي دي کل له کل له قانتون ټول د الله تعالی تابعداري کوونکي دي قانتون طائعين د الله تعالی عبادت کوونکي دویم قانتون معنی داره خضوع انقیاد اخلاص کوونکي استقانت خپل عاجزي الله تعالی تخکار کوونکي لري دا ملائک خپل عاجزي الله تعالی تخکار کوي انبیاء علیه السلام خپل عاجزي الله تعالی تخکار کوي بدیع السماوات والارض دا څلورم رد کوي الله تعالی پر آیات کې څلورم رد د هغې په عقیده باندې ناشنا پیدا کوونکی دی الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی دی نو مانا دا شوله چې د ځمکې او د اسمان په پیدایش کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته دی نو عام د مخلوق شریک ته د مخلوق ته الله تعالی محتاج نه دی بدیع ناشنا پیدا کوونکی دی بدعت یو نوی کار ته وي بغیر د مثال سابق نه دې ته بدعت وایي د ځمکې او د اسمانونو نقشه د مخکې نه موجود نه وه او الله تعالی ځمکه او اسمانونه پیدا کړل بدیع السماوات والارض او بدعت شرعي هم د دې نه اخیستل شوی دی بدعت شرعیه دې ته وایي چې کوم یو خبره د الله تعالی په کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې او دغه سي دا عمل د صحابه کرامو نه ثابت نه وي او هغه ته خلق دین وایي او دین یې ګڼي نو هغه سره بدعت دی او دغه بدعت قبیح دی د الله تعالی پیغمبر وای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فورد چا چې د الله تعالی په دین کې هغه کارونه پیدا کړل چې داغه اصل موجود نو نو هغه مردود دی هغه رد دی ما ليس منه عقیده ده که عمل دی عبادت دی هر څه چې دی خو چې ثابت نه دی د نبی علیه صلات وسلام نه هغه خلک کوي او دین ورته وایي نو دغه بیا بدعت دی بیا بدعات په دوه قسمه دي یو دی بدعات لدین او بل دی بدعات په دین د الله تعالی په دین کې د ځان نه یو خبره جوړه کی او هغه ته ته دین وې او ثابت نه وي په دین کې او عبادت یې ګڼي نو هغه ته بدعت په دین وای هغه حرام او ناجایز دی بل له بدعت لدین د دین د ترقی د پاره یو سوچ فکر وکي او یو عمل اختیار کی نو هغه صحیح دی لکه مثلا مدرسې جوړول جماعتونه جوړول په دې طرز طریقه باندې کتابونه شایع کول کتابونه لیکل تصنیف کول د قران په دې شکل باندې دا جوړول اوس چې زمونږ د مخې ته کم پروت دی دا د نبی اسلام په زمانه کې خدغه سينو دغه سي دینی اجتماعات جوړول د الله تعالی د دین د اشاعت د پاره د خورولو د پاره د ذکر اسکار د پاره تسبیح استعمالول د د اذان د پاره په جماعت کې لوډ سپیکر استعمالول یا اف ام استعمالول دا ټول د نبی رسول الله سلام په زمانه کې نو خو دا د الله تعالی د دین د ترقی لپاره وسایل دي دې ته وای بدعت په وسایل یعنی او بدعت لدین او ته وای او دا ذریعہ ده د الله تعالی دین د پاره لوډ سپیکر د څوک دین نه وای تسبیح د دین نه دی تسبیح عبادت نه دی په دې باندې چې دا کم کې هغه عبادت دی الله اکبر سبحان الله الحمدلله دیو جن دې ته مذکری وای دغه سه لوډ سپیکر دین نه دی دا عبادت نه دی خو په دې باندې چې کم کیږي د عبادت د پاره وسیله او ذریعہ ده په دې باندې د الله تعالی د دین اواز پورته کیږي بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د ځمکې او د اسمانونو دی و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون کله چې اراده وکړي یو کار نو یقینا وای هغه ته چې شا نو فیکون هغه موجود شي دا پنځمه طریقه ده رد ده الله تعالی چاته محتاج نه دی بلکې الله تعالی په خپل د خپل ارادو په پوره کولو کې هیڅ چاته دا حاجت نه لري الله تعالی اسباب ته محتاج نه دی الله تعالی چې د یو کار اراده وکي بس هغه کار موجود شي په یکون بس هغه موجود شي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من, من, من مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون فدي آيات كي الله تلا ذكر كي بل زجر او جواب دي دا یو وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم يا مراد درين النصارى دي یا ته یهودیان مراد دي یا مشرکین عرب تی مراد دي وقال الذين او وای هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهیږي لولا یکلمون الله ولی خبرې نه کوي الله تعالی زمونږ سره او تأتینا آیه یا ولی ناراضی مونږ ته یو نه خواسته پر رسالت باندې یهودو به دا خبره کوله د مکی مشرکانو دا خبره کوله نسواراو به دا خبره کوله دا ټول ته شامل دی وی مونږ به تا هله پیغمبر اومنو چې ستا په وح... ستا په رسالت باندې الله تعالی زمونږ سره خبرې وکي او یا ته یو معجزه راوړي او ته اتینا آیا معجزات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې ډیر راغلی خو لیکن مراد د دینه هغه معجزات چې دی غوښتله بل یاتنا بیااتن کما ارسل الاولون سورۃ الانبیاء کې الله تعالی دغه وایي د دیو د خواهش مطابق معجزې یې غوښتلې نور خو د نبی علیه الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې ډېرې معجزې راغلې وي نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي وقال الذین وایا کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي لولا یکلمون الله ولې خبرې نه کوي الله تعالی زمونږ سره ستا پر رسالت باندې الله دې مونږ ته ووایي که نه د دې دوه مطلبونه دي یو مطلب دا دی الله تعالی دې ستا پر رسالت باندې زمونږ سره خبرې وکړي چې دا زما پیغمبر دی نو موږ به یې ومنو دویم مطلب لولا یکلمنا الله ولی خبرې نه کوي الله تعالی زمونږ سره مراد درې نه وحی ده ای پیغمبره چې تا ته وحی کیږي نو ته زمونږ نه مالدار نه نو الله تعالی زمونږ سره ولی خبرې نه کوي وحی مونږ ته ولې نه رالیږي چې تا ته الله تعالی وحی رالیږي نو مونږ ته الله تعالی ولی وحی نه رالیږي او تأتینا آیه یا ولی نه راځي مونږ ته آیتون یو نخه ستا پر رسالت باندې هغه نخه چې مونږ یې غواړو جواب الزامی کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم دغه سی ویل هغه کسانو چې مخکې د دیو نامست قولهم په شان د وینا د دیو باندې مراد درین عام مشرکان دي چې په هر زمانه کې د هر پیغمبر نه طلب د معجزاتو کړی دغه زمانی بی دین خلکو د د صالح علیه صلوات والسلام قوم د صالح علیه صلوات والسلام نه طلب د معجزې کړو سورې شعرا یو سل څلور پندوسم آیات کې ما انت الا بشر مثلنا پاتی به آیات ان کنت من الصادقین د شعیب علیه صلوات والسلام قوم د شعیب علیه السلام نه مطالبه کړې و سورې شعرا یو سل واتیا نمبر آیات کې او دغه سي د مکی مشرکانو د نبی علیه صلوات والسلام نه هم مطالبه کړې و د سورې بن اسرائیل کې وراشي نوی نمبر آیات یو نوی دو نوی درې نوی نمبر آیات کې وراشي کذالک قال الذين دغه سویلی او هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دیو نه مست قولهم په شان د وینا د دیو باندې تشابهت قلوبهم مثل قولهم د مثل قولهم نو مراد ده یعنی مطالبه یې د دې په شان دی کړې وه زد او عناد پکې داسې موجود لکه په دیو کې موجود دی تشابهات قلوبهم یو شان د کې ریزلون د دیو په عقیده کې په کوپر کې په شرک کې په حسد او په بغض کې په سرکشۍ کې په جهل کې او مخکینو جاهلانو هم د خپل پیغمبرانو مقابله کړې وه نو د دې زماني خلک هم دغه سری تشابهت قلوبهم د دیو فکرونه د دیو سوچونه د ټولو دا یو شان دي د بيدینه خلکو قد بینا الآیات یقینا ښکارا بیان کړی دی مونږ ډېری نخې ستا پر رسالت باندې لقوم یقینون دا قوم د پاره چې هغه یقین کوي دا الله تعالی دویم جواب ذکر کړي نو په دې کې اشاره ده دیتا دا جواب تحقیقی دی تاسو یو نه غواړی دا الله تعالی پیغمبر پر رسالت باندې او الله تعالی ډېر نه خنه را نازل کړی دی خو لیکنه دغه نخي هغه چاته پیدا ور کوي چې هغه یقین کوي نو چې یقین وکړي نو هغه لپاره ډېر نه خشتره دین اسلام دی ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کې لیکلی یقینا ته لېږلی مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی اے پیغمبره دا خلک ستا رسالت نه مني الله تعالی وی زستا رسالت منه ما ته ما پیغمبر لېږلی بالحق د پاره د بیانولو د حق بالحق په قران کریم سره بالحق په دین اسلام سره بشیرن اوس دو طریقې د بیان د دعوت دو طریقې بشیرن زیر ورکون کې او نذیر او یره ورکون کې بشیرن منون کو تزیر ورکون کې د جنت او نذیر اجر اور کون کې نه منون کو ته د جهنم ولا تسلو عن اصحاب الجحیم او ته پوس نشي کېدل استانه په بار ده د دوزخ والو کې د جهنميانو په بار کې استانه پښتنه نشي کېدلې ولی په انما عليك البلاغ وعلينا الحساب سوره رعد کې څلوېښتم آیت کې الله تعالی فرمایي ته صرف بیان ورسوه ته د الله تعالی دین بیان کا الله و حساب کتاب ته ماته پرېږده بیا به سره زه ګورم بل آیات کې الله تعالی فرمایي فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر ته د الله تعالی د دین بیان وکړه الله تعالی د کتاب بیان وکړه او سورۃ الغاشیه کې وای الله وی تر دې ذمہوار نه چې څوک یې منی یا نه منی سورۃ الغاشیه یو اشتم آیات کې په دې وخت کې ډیر خلک داسې دې خبرې نه خلاف کوي سویا وای که د دنیا په یو ګټ کې یو کس جهنم تلار شي وای الله به زمونږ نه تپوس کوي په کم ځای کې ستانه تپوس کوي ستانه به کوي زمونږ نه خو الله تعالی نه کوي په تا باندې صرف د الله تعالی د دین بیان دی اوس یې خلک مني یا نه مني الله تعالی وایي زه د هغې نه د هغې په باره کې ستانه تپوس نه کوم نو دا خبره چې څوک کوي که د دنیا په یو ګوټ کې یو کافر مړ شي نو الله به زما نه تپوس کوي نه یې کوي سر یې نه کوي الله تعالی وایي د الله د پیغمبر نه نه کوي زما ستانه ولي کوي الله تعالی وایي انما علیک البلاغ د الله تعالی دین پورا پورا ورساو علینا الحساب که څوک یې منی نه منی زه به سره حساب کوم لست علیهم بمسیطر تی ذموار نه د ټولو خلکو ذموار خو ته نه چې خامخا تی ذمواري واخلي چې د ټول خلک به مسلمانېږي دیو جنا سید قطب په ظلال القرآن کې وی وظیفتک البلاغ والادا ستا وظیفه ستا وظیفه او ستا ذمہواری سره د الله تعالی دین په صحیح طریقې باندې ورسوه صحیح بیان وکړه د الله تعالی د دین که څوک یې اوري او که نه که څوک پې عمل کوي او که نه کوي دې وجې نه اورېدونکو مونږ هم تاسو ته دغه وایو د الله تعالی دین مونږ بیانو قرآن کریم مونږ بیانو اوس که تاسو یې منئ او که نه یې منئ په دې باندې عمل کوي او کنه کوي بس زمونږ ذمہواری دغه د دین وړاندې الله تعالی مونږ په دغه باندې بیان را نشي چا په عمل کړی دی په نه دی کړی ولا تسالو تپوس نشي کېدلی ستانه عن اصحاب الجحیم په باره د جهنم والو کې چې دا خلک دوزخ ته ولې لاړل جهنم ته ولې لاړل د دې په باره کې الله ستانه پوښتنه نه کوي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي مؤمنانو مسلمانانو ته یو خونه الله تعالی کوي چې ای مؤمنانو مسلمانانو د یهودو د نصاراو په لار باندې روان نشئ ستاسو نه به یهود او نصارا اله خوشحالیږي چې تاسو د هغې طرز و طریقه د هغې دین ممانه نو ستاسو نه به خوشحاله شي حتی تتبع ملتهم دا آیات دلیل دی په دې باندې په دې وخت کې چې د چانه یهودیان او نصارا خوشحاله دي یهود او نصارا هغې ته څه نه وایي بمبار پې نه کوي چاپې پې نه لګوي او دغسې شهادتونو باندې نه رسوي نو پوه دا شه چې د هغوی دین یې منلی دی د هغې سره جوړه ده وای بس وای خپل کوا د بل چا پای کار ملره نه نه لا اله اول دا نور وران کا الا الله بیا به الله سره جوړ راولي چې پزله کې دی د غیر الله مینه محبتو پزله کې دی د الله تعالی دین ته زه نو نو بیا الا الله پرې کې نه راځي اول به دې صفا کې اول تحلیه ده ورستو بیا اول تخلیه ده بیا تحلیه ده ولن ترضى عنك اليهود هیڅ چری ناراضی کیږي ستانه يهوديان ولن نصارا او نه نصارا حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابع شي د غیر طریقې تر دې پورې چې ته د غیر د طریقې تابع شي سید قطب په ظلال القرآن کې ذکر کړی دی حتی تتبع ملتهم الا ان تترک هذا الحق کتا د الله تعالی د دین حق نه ادا کاو د الله تعالی د دین صحیح بیان دی نه کاو نو بیا برنه يهودیان خوشاله شي او که د الله تعالی د دین صحیح بیان دی کاو نو په قرآن کې په يهود باندې رد شته دی په نصاراو باندې شته دی په مرتدینو باندې شته دی نو کله چې رد کاو نو بیا غر دی غار دی غرنی دی غر غار غرنی بیا ورپسې غرنی راځي بمان به توپونه دي مزایل دي جټ جازونه دي ډرونونه دي چاپی دي حمله دي بیا ور باندې درازي چا چې الله تعالی د دین आवाज په صحیح طریقې سره پورته کړی دی نو هغه کافرونه لري پرېخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د الله تعالی د دین دعوت شروع ک نو یو اوخیار مشر ته دا خبره وکړه اذن تحاربک العرب والعجم وس پر سره په دې پروګرام باندې په دې مشن باندې په دې بیان باندې خپل او پردي بر سره اوس جنگي خپل او پردي خپل خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد تنسوکو عرب نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره عربو دشمنی شروع کړله او دغه سي عجمو پردو خلکو سره دشمنی شروع کړله کله چې تا د الله تعالی د دین اواز پورته که په صحیح طریقې سره خپل خپلوان بری خلاف شي بيدینه منافقان بری خلاف شي د خپل ملک خلک بری خلاف شي د خپل ملک طاغوتیان او حکومت حکومتي خلک دولتي خلک بری خلاف شي او د نور ملکونو د ټولي دنیا ټارګټ بشي ته دنیا دنیاوالو ته ته مطلوب شي دا د شتګر دی دا تخریب کار دی دا فسادی دی او دا دا خبرې کوي دا خبرې کوي دا د الله تعالی د کتاب د مخکې مونږ ته بیان کړی دی دا خبرې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هیڅ چری برازی نشستانه یهود او نصارا حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابع شې داغې د داغې د طرز او طریقې او داغې د دین تابعداري وکړي ته سید قطب په ظلال القرآن کې ډېر عجیبه خبره ذکر کړې ده هغه سوی انها معرکه العقیدتی دا د عقیدې مسله ده ستا سره د عقیدې جنگ کوي او دې ته نظریاتي جنگ وایي نن سبا مسلمانان په نظریاتي جنگ کې راپرځولي دي طرز و طریقه د هغې اخلاق داغي خوی بوی داغي سیرت او صورت داغي او د هر هر طریقې د مسلمانانو ته چې وګوري دغه تابعداري کړې امیر سي محترم رحمه الله به یو ټکی وایي ډیر عجیبه زه دا خبره کوم د کافرانو جنگ د مسلمانانو سره دوه قسمه لري یو عسکري جنگ دی په هغې کې اسلحې استعمالیږي او دویم نظریاتي جنگ دی په نظریاتي جنگ کې نظریه او عقیده د مسلمانانو تباه کړله او امیر محترم رحمه الله بداویل د نظریاتي جنگ او د فکری جنگ او دغه سید عسکري جنگ په منځ کې فرق داره په نظریات په عسکري جنگ کې چې مسلمانان ولګي نو هغه ته شهید وي په دنیا کې او په آخرت کې وته الله تعالی لوی درجات ورکړي جنتی شي او که په فکری جنگ کې مسلمانان واه نو هغه ته بیا مرتد وي او هغه جهنمی شو دا ډیر لوی فرق دی ولن ترد عنک اليهود ولا النصارى او هیڅ چری نه راضی کیږي ستانه يهوديان او نصارا حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې دغې د طریق دغې د طرز طریقې تابع شي ته جمهوریت کې ځان داخل کا دیموکراسي وکا پارلماني نظام اومنه او د الله تعالی قانون مغواړه بس چې هغه سوي هغه کوه نو خه خوشاله په جادونو کې مګرده امریکې ته مزه برتانیې ته مزه روس ته مزه او جاپان ته او چین ته مزه او بیا اسلام آباد کې مګرده او په خبر کې مګرده خو کدا دی ویل چې زه د یهود او د نصاراو دین نه منم زه د الله قانون او زه د الله تعالی نظام منم نو بیا دې په دغه ځایونو کې بیا ځای نشته حتی تتبع ملتهم قل ورته پیغمبر ان هدى الله هو الهدى اے مؤمنانو مسلمانانو دین خو ګره دین د الله تعالی دی د الله تعالی دین چرته پرې نه دی د یهود او د نصاراو طریقه چرته خپل نه کوي اے مؤمنانو مسلمانانو قل ورته پیغمبر ان هدى الله او تو دین د الله تعالی هو الهدى هو الهدى هغه پورا هدایت دی هو الهدى هغه پورا حق دین دی دغه ذکر کړل ابن کثیر رحمت الله علیه هو الهدى هو الدین المستقیم الصحیح الکامل دا دین د الله تعالی پورا برابر لار ده جنت ته تللی ده نو چرته د غیر دینو په لار باندې روانه نشي بلکې د الله تعالی قانون خپل که ولا ان تبعت اهواهم وکته تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو کم خواهشات مخکې ویل کنه ملتهم هغه چې کم شی دین هغه چې کومه خپل خواهشاتو د دین وای الله وای هغه خپل خواهشاتو د دین وای ګوره دا دین نه دی بلکې دا خواهشات دی ولا ان تبعت اهواهم الله ته ورستو تعبیر په خواهشات باندې وک هغه د دې مطلب سره یهود او نصارا خپل طرز و طریقه خپل عقیده خلکو ته دسی پیش کوي خپل میشن او خپل پروګرام خلکو ته خخ کار کوي په خې طریقې باندې هغه تعبیر کوي ملتهم نه اولې ته ملت ویل نو نن سبا مسلمانان په سبا باندې بی دین کړل سړکونه ولې جوړ کو ملک دل جوړو ملک بدل آباد کو د غریبانو سره به کومک کو خو الله تعالی وی ګوره دغه دین نه دی په دې باندې دوکه نشي ولا ان تبعت اهواهم کچری تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو د دیو دا دین دا د خواهشاتو نه جوړ شوی دی بعد الذي جاءك من العلم رس دغه نه چراغله تا ته علم د قران او علم علم د احادیث راغلی دی د الله تعالی په دین باندې پوه شولې او بیا هم دا غي تابعداري کې مالک من الله نشته ری تر پر د عذاب د الله تعالی نه می ولی ان څوک دوست بچ کون کې ولا نسویر او نه څوک مددگار کله الله تعالی عذاب د طبيعه راغې نو د الله تعالی د عذاب نو بیا څوک بچ نه کی الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون په دې آیت کې الله تعالی درېمه خبره بیانوي دلیل نقلی د مخکینو علماونه یې د الله تعالی پیغمبره په یهود او نصاراو کې چې کم حق کم خلق حق پرست دی علماي کرام دي نو هغه تصدیق کوي چې د قران کریم حق کتاب دی او ته حق پیغمبري ځکه په تورات او په انجیل کې هم د دې ذکر راغلی نو کم چې بکې نیکان دي هغه ستا تصدیق کوي په دې آیات کې تقسیم د اهل کتاب د دوه قسمونو ته یو آتیناهم الکتاب اعطیناهم الکتاب دا په حق پرس علما کرام مبارک دا استعمالی او یو د اوت الکتاب نو هغه استعمالیږي په ناکاره مليانو مبارک الذين اعطيناهم الكتاب کسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب یتلونه لولي کتاب د الله تعالی حق تلاوته په لایق تلاوت معنی په لایق لوستو باندې په صحیح لوستلو باندې اولایک یؤمنون به دا کسان ایمان لري د الله تعالی په کتاب باندې حق تلاوته حق تلاوت سره د دې دوه مطلبونه هم په سرینو بیان کړی دي یو حق تلاوت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای د الله تعالی د کتاب صحیح لوستل دادی چې ذکر د جنت راشي په کم آیات کې نو جنت الله تعالی غواړي او کله چې ذکر د جهنم راشي نو په الله تعالی سره پناهي غواړي د جهنم نه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای حق تلاوته دا الله تعالی د کتاب صحیح لوستل دادی چې دا الله تعالی د کتاب حلال حلال وګڼي او حرام حرام وګڼي نو دغه سری او تخریب پکې ونه کی حسن بصری رحمت الله علیه وی صحیح تلاوت د الله تعالی کتاب داره چې په محکماتو باندې علم ولري او په متشابهاتو باندې ایمان ولري امام قرطبی رحمت الله علیه وی د الله تعالی ر کتاب صحیح لوستل دا دی چې د الله تعالی ر کتاب تابعداري وکي او په ترتیل سره الفاظ هم صحیح ولولي او داغه په معنا او په مطلب باندې هم ځان پوهه کی او داغه نورستو بیا د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکي په اصول د قران کې تاسو ته ما حقونه د قران کریم ویلو په حقونه د قران کریم کې داره چې د قران کریم صحیح الفاظ د کول صحیح معنا د قران کریم د کول د قران کریم په باره کې صحیح عقیده ساتل او کله چې الله تعالی کتاب اولولي عقیده ری برابر شول از د دې ک بیا په هغه باندې عمل کول او بیا د الله تعالی کتاب دعوت ورکول نور خلکو ته دا را باندې د قران حق دی ابن کثیر رحمت الله علیه وی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په قول باندې یتلون حق تلاوته یتبعون حق اتباعه د قران کریم صحیح تابعداري کوي او په حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وای چا چې د الله تعالی کتاب په صحیح طریقې باندې اول وسته و عامله بما فيه اول بسا والداه تاج یوم القیامه الله تعالی به دغه ماشوم دا دغه بچی مور او پلار ته د قیامت په ورځ باندې تاج واغوستی خو لیکن و عمله بما فيه چې په قران باندې عمل وکړي ابن کثیر رحمت الله علیه وی دیتلون حق تلاوتی اقمتمو اذا اقمتموها حق الاقامه کله چې د قران کریم نظام قائم کی د داتې مراد دی صحیح لوستل د الله تعالی کتاب سری د الله تعالی د کتاب قانون جاری کول په خلکو باندې و امنتم حق الايمان صحیح ایمان پر راوړي و صدقتم بما فيها من الاخبار او په قران کې چې الله تعالی کوم اخبارات ورکړي دي د جنت او د جهنم په باره کې مخکینی کم حالات په کې الله تعالی بیان کړي دي صحیح تصدیق دی وکي د دیو جناب بعض علماوی د تلاوته یتلون در تلون نه په معنا تابعداري سره دی اولایک یؤمنون به دا کسان ایمان لري د الله تعالی په کتاب باندې او مې یکپور او چا چې کبر وکبه په دغه کتاب د الله تعالی باندې په اولایک هم الکافرون نو دغه په اولایک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي الخاسرون د دینه مراد سید قطب په ظلال القرآن کې لیکلی دی وای و ایو خسارت بعد خسارت الايمان د ایمان چې په سیر نه وړ او د قرآن تابعداري دی ونه کړله نو د دینه بل کم یو غټ تاوان کېدلی شي د دینه بل غټ تاوان نشته خلک خو تاوان دی ته وای په کور کې چرک چرګوړی دی مړ شو مردار شو وای ډیر لوی تاوان مې وشو ګاړی او جنگیږي وای لوی تاوان مې وشو کور را ورغړی وای ډیر لوی تاوان وشو د پټی پولی ورغړی وای ډیر لوی تاوان وشو په قران باندې چې د ایمان نو قران دې زده نه که عمل دې پیونه که د دین بل لوی تاوان نشته لري دغه انسان تباہ او برباد دی او مې یک پور به او چا چې انکار وکړ قران کریم نه فولای کوم الخاسرون دا کسان پوره تاوانیان دي دغه پوره تاوان دي پوره تاوان دغه دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین په دې دوه آیاتونو کې د رسالت سره دوه خبرې الله تعالی بیانوي او دغه سي ترغیب دی او تخویف دی د په ابتدا کې هم د بنی اسرائیل حالات بیان شوی په اختتام کې هم داغي خبر ذکر کړي یا بنی اسرائیل اذکرو ای اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کئ نعمت یاد کئ په منلو د پیغمبر سره په شکریا ادا کولو سره نعمت یلتی نعمت زماغه انعمت علیکم چې کړه مې په تاسو باندې د الله تعالی په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دار چې اخیره پیغمبر الله تعالی را لګل الله قران را لګل دا لوی نعمت دی وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا غورواله درکړې ما تاسو ته علی العالمین په ټولو خلکو دغه زمانه تاسو باندې دا ټکی ځکه وای مخکې مې رته ویلو کنتم خیر امتن اخرجت للناس وس دا امت د نبی اسلام بهتر دی امتن وسطا لتكونوا شهداء علی الناس خو د هغه زمانه په خلکو کې بنی اسرائیل له ټولو نه غورو واتقوا یوما د دې آیات تفسیر مخکې بیان شوی وتقو یوما په اته اته سلو اختم آیات کې داغي بیان شوی وتقو یوما ویریږي د عذاب دغه ورځ نه لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې بدل چې بدله به نشي ورکولای هیڅ یو تن بل تن ته شین د هیڅ قسم سسیز په دنیا کې د خلاصي او د نجات څلور طریقې دي په قیامت کې هغه نه چلیږي ولا يقبل منها عدل او قبول بنه شری دیونه عدل څه پیدیا څه جرمانه ولا تن په شفاعتن پیدا بو تو ورنه کی څه سفارش سفارش کیږي اته قسم سفارش دغه ثابت دی ابن دغه شرح عقید الطحاویه کې څلور اته اقسام بیان شوی هغه صحیح دی په زور باندې الله تعالی څوک د چاره نشي خلاصولی ولا هم ينصرون او نه به سره مدد کېدلی شي چې خپل ډله او قومیان شاګردان او دغسې مریدان دای راجمع شي فوج او پولیس یې راجمع شي د الله تعالی نه نشي خلاصولی د الله تعالی نه چې خلاصېږي په څه باندې به خلاصېږي د قرآن په باره کې صحیح عقیده ساتل عقیده وری مضبوطه وي د الله تعالی د حاکمیت په باره کې د دې قرآن تابعدار شئ د الله تعالی د دین تابعدار شئ الله چې دا پیغمبر را لېږلی د دې تابعدار شئ نو په قیامت کې د الله تعالی د غریب نه بچ شي د جهنم نه بچ شي جنت ته ولاړ شي د الله سره به ملاقات وشي جنت ته ولاړ شي او خوشاله بشي او کړه دی قران نه په بل طرف باندې لاړی لار دی کګه کړی ده ته به دا ډیر وچ زه جنت ته روان یم زه جنت غواړم د الله تعالی نه او ځان ته مسلمان وې ځان ته مؤمن وې خو لیکن دا کومه لار چې تا اختیار کړې ده بل طرف ته روانه روانې په لار د جهنم باندې رواني په لار د جهنم باندې او د الله تعالی نه تمه کړي جنت داسې نشي کېدلی دا څلور طریقې د نجات په دنیا کې الله تعالی وي دا څلور اړه طریقې په قیامت کې دانش دانش چلیدلې نو ځان د پاره تیاری وکي مخکې ردینه چې هغه ورسته سترش نن عمل وکي حساب کتاب نشته سبب حسابي خو لیکن بیا به عمل نکي نو نن نو ته تیاری پکار دی الله تبارک تعالی دی مونږ او تاسو ټول د بد اعمالو نه بچ کی یا ذل جلال و الاکرام یا ذل جود و الکرم الله چې مونږ دا سو ویل الله تبارک تعالی زمونږ نه پکې کومه خدای شوی الله تعالی مونږ معاف کړه الله تبارک تعالی چې سم ویل په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړه الله تبارک تعالی مونږ مظلومان یو الله تعالی مونږ عاجز یو الله تعالی مونږ کمزوري بندیان یو ستا الله تبارک تعالی زمونږ ګناهونه زیات دي الله تعالی زمونږ غلطۍ خطاګانې زیاتې دي الله تبارک تعالی ستا د رحم او د مهربانۍ نه زیاتې نه دي الله تبارک تعالی زموږ سره د عفو معامله وکړه الله زموږ سره د رحم معامله وکړه الله تبارک تعالی الله تبارک تعالی زموږ سره زموږ د ګناهونو حساب کته وکړي الله تبارک تعالی مونږ به غرق شو الله مونږ بیا تباه شو الله تبارک تعالی په مونږ باندې ورحمېږه الله تعالی مسلمانانو باندې رحم وکړه الله تبارک تعالی زمونږ چې څومره اورېدونکي دي الله تبارک تعالی د ټولو شرعي حاجتونو پوره کړه الله د ټولو شرعي حاجتونو پوره کړه الله تعالی زمونږ اوریدونکو مظلومان دي مسلمانان دي الله تعالی ډیر حاجتمند دی الله تعالی ستا په در کې د خیرونو برکتونو د حاجتونو د پوره کولو هیڅ څه کمی نشته دی الله تبارک تعالی ته د خپلو خزانو نه حاجتونه پوره که الله د قرضدارو نه قرضې ختمې که الله تبارک تعالی مریضان شفای کامله نصیب که الله زموږ په دې اورېدونکو کې ډېر مریضان دي الله تبارک تعالی ته به زمونږ نه ښه عالم الله تعالی د هغې شفای کامله نصیب که الله د خپل دین د خدمت دپاره جوړ که الله د شهیدانو شهادتونه قبول که الله درجات بلند که الله قیدیان بندیان زر تر زر خپل کورون ته راوله الله تبارک تعالی د کونډو د یتیمانو حفاظت وکه الله ضرورت یې پوره که الله تبارک تعالی زموږ نشریات ته ډېرې تورسرې ناستې دي ډېرې زنانه دي ورته الله بوډایګانې ضعیفانې دي الله سپینګری دی ضعیف دی الله تعالی که زمونږ زمونږ د دعا نه قبلې الله تبارک تعالی هغه بلاسته ته پورته کړی الله تعالی ستا پیغمبر ویلی دی چې الله تعالی د سپینګری نه ول حیا ور دی الله تعالی دغه دعا قبلې الله زمونږ د زمونږ د دعاګانې په خپل دربار عالیه کې قبول ک الله تعالی مونږ په خپل کتاب باندې پوهه ک الله تبارک تعالی د مؤمنانو مسلمانانو په کورونو کې خیرونه برکتونه راوله الله تبارک تعالی د مؤمنانو مسلمانانو توجه خپل دین ته پیدا ک الله زمونږ نه راضی شه الله کله چې راضی شي بیا مونږ ناراضه کیږي الله زمونږ نه خوشاله شه الله زمونږ جنت الفردوس نصیب ک الله چې څومره مؤمنان مسلمانان د ایمان سره الله د دنیا نه تللی دي الله د ټولو مغفرت نصیب ک الله ټولو بخه الله تبارک تعالی څوک چې د دعاګانو درخواستونه کوي الله تبارک تعالی دغه حاجتونه پوره ک الله تبارک تعالی د د خپل د ټول مؤمنانو مسلمانانو د ازلون خپل کتاب ته راوړو الله د خپل کتاب سره مینه محبت پیدا ک الله تبارک تعالی د ټول مؤمنانو مسلمانانو نه د الله د دین د پاره چې څومره خدمت کوي الله تعالی د غسای او کوششونه یې تقبل ک الله تبارک تعالی د خپل رضا سبب یې وګرځاوه الله د جنت د تللو سبب یې وګرځاوه الله د جهنم نه بچاو سبب یې وګرځاوه الله تعالی زمونږ راضي شه الله زمونږ راضي شه الله د قران دا ویل او الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو نه اوریدل زمونږ د اساتذه کرامو زمونږ د شیوخو زمونږ د مشرانو زمونږ د عمراو او دغه سي زمونږ او پلار زمونږ د مور او پلار د ټول لپاره صدقه جاریه وګرځوه الله تعالی د دې قران په دی وینا سره الله دا غي ناراضي شه الله زموږ ناراضي شه الله د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ناراضي شه الله زموږ د قران د وینا په وجه باندې چې څومره مؤمنان مسلمانانو پات شوی دی الله تعالی ته مغفرت نصیب کړه الله ته مغفرت او خپل رضا نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین